وختي لمونځ کوي بیا نو د ماښام او د مازدیګر دا څونه یو د بله فرق لري هغه یې درې رکعته طاق دي او دا جوت بلل کېږي که مسافر وي بیا دوه دي خو پر هر تقدیر باندې که ستاسو د مازدیګر لمونځ قضا سوی وي نو ماښام به ته راولاړېږې هغه خپل د مازدیګر لمونځ به تنها یوازې کوې که دا جماعت شته که نشته حتی که جماعت تر سکیلې دی هم ته مکلف شي چې قضایي لمونځ دا به د مخه راګرځې بیا که امام پر لمانځه و د هغه سره شراکت هغه د ماښام په لمانځه کې وکړ او که هغه فارغه سوی و هغه د ماښام لمونځ دا به هم یوازې وکړي دا که داسې و چې ته صاحب ترتیب وي یعنې ستا پر ذمه دغه شپږ لمونځونه پوره نه وه قضایي باندې پنځه یا څلور یا درې پاته ول نو دلته به دا قضایي لمونځ حتما د مخه کوې که یو وي که دوه وي که درې وي که پنځه دا به نو هغه وقتي لمونځ کوې او که داسې و چې داسې ډېر مازګرونه تا په نس خوړلې وه او در باندې فاته وه بیا نو د امام سره هغه خپل فرض کوه د ماښام هغه قضایي لمونځونه هغه دغه تېر دي هغه به بیا وروسته په کراره کراره راګرځي خو پر هر تقدیر خلاصه د جواب همدا چې دا خپل قضایي لمونځ به دې یوازې کوي په امام پسې دې دغه اقتدا چې هغه وقتي لمونځ کوي ته د قضایي نیت پسې وکړې دغه اقتدا دې غلطه ده باطله ده لمونځ نه شي کېږي حتما به د المنز قضا یوازې کوي دا که د امام سره المنز ونیوي ورسره ویې که کنې هغه هم یوازې وکړه والسلام